زموږ ګران اورېدونکي غني د توپخانې د بابرو کوڅې څخه لیک رالېږلی او پوښتنه یې کړې ده چې یو سړی نرښځی وي شرعاً د پلار په مال کې د ښځې حق وړي او که د نر؟ او په قیامت کې د ده څخه د ښځې باز خواست کېږي او که د نر؟ حضراتو ودغه ته خنسا مشکل وایي دا لکه نن چې مشکل دی مسائل هم دغسې مشکل دغسې ګرانې مسئلې دغه رنګه نه د نارینه سره په صف کې درېدای شي په لمانځ کې نه د زنانو سره درېدلی لرې به تر شا دري او دغه رنګه چې دی مرس د خوسا مشکل نور ښځی نه نارینه انسان غسل ورکولی شي نه زنانې غسل ورکولی شي نو به څه چل پکړي هغه تیمم به وروي یو څوک به سترګې پټې کړي تیمم به وروي په کفن به کړي لار به نو هغه لمونځ د جنازې ورکوي دغرنګ میراث هم مشکل چې اوس نو یو سړی دی دوه زامنان پاتې دي او دوی ورانې پاتې دي یره دا خنسا مشکل نرسځی پاتې دي حضراتو دا مسئله دوه قسمه به الف کتاب راوړي یعنی دوه صورت ورته یو شولې کی یو پلا باید دغه دوه زامنان هغه دوی ورانې یره دا نرسځی دي دا نرسځی یو پلا نرپس نو درې زامنان شول دوی لورانې شوې مسله جوړه کړي کتاب څه راځي بل هغه حصه یې معلومه کړي چې دغه د مال د پلار په مال کې وګاټه چې دی نر فرض کړي بل پلار د هغه خورتا مشکل زنانه فرضي بیا دغه مسله دا واري پلار مړ دوه زامنان پاتې درې ډالر رانې پاتې ولې دوی لورانې یې دا خورتا مشکل دا هم شوه فرض کړی شي که پر تقدیر د ذکورت لږ معلومي نر فرض دي یعنې پر تقدیر د نروان چې دی نر فرض کې دی لږ معلومي نو بیا دی نر فرض دي او پر تقدیر د انوثه چې دا ښځه فرض کې او بیا دی لږ معلومي بیا ښځه فرض خو پر هر تقدیر چې هغه اقل او هغه متيقن دي او دغه عمل به د ده سره کېږي چې یو پلار نر به د څه جوړېږي مسله به هلته راوځي بیا به ښځه د ده څه جوړېږي بیا به مسله هلته راوځي مال پر دواړو حالاتو تقسیمېږي که د نر فرض کې مال یې لږ وي نو دا د نر بولو او که د ښځه فرض کې مال یې لږ وي دا د ښځه بولي خو هغه اسوأ الحالین هغه کم د مازینو دغه ولته ورکول کېږي په شریعت کې دا متیقن دی